بسم الله الرحمن الرحيم وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع غرض د ماتن رحمت غرض د شارح رحمت الله علیه له تعلق د دې شرح نه اغه مختصر څلور غرض دي اول غرض د شارح هغه ذکر کوي تعین د محل د نزاع بین الفریقین دویم ذکر کوي دلائل د فریقین او رد ذکر کوي په معتزله او بنده دریم غرض د شارح رحمت الله علیه هغه ذکر کوي دریم غرض د شارح رحمت الله علیه هغه ذکر کوي بیا رد په معتزله وبنده څلرم غرض د شارح رحمت الله علیه هغه بیانوي تمهید لپاره د متن او غرض د متن ته اشاره کوي نو حاصل دا دا د یای چې تعین د محل د نزاع خدا ده چې دغه کلام الله چې موږ ذکر کړی دا صفت د باری تعالی دا براجی وی هغه کلام نفسیه د باری تعالی لره زکات چې دوی قائل دي حدوث دي نو دا خو دویم نه یایی چه دغه کلامې لفظی چه عبارت ده مرکب ده له اصوات او له حروفو نه دا حد دا قدیم ده ددې په قدم باندې خو دوی قائل نه دي او نه موږ دا خبره کوو چه دغه مرکب له اصوات او له حروفو نه قدیم ده خو دوی چې قائل دي حدوث دي صفت دي کلام الله دي او موږ قائل د قدم د کلام الله یو نو دا راجع دا کلام نفسی لره کلام نفسی موږ قدیم بولو او دوی حادث بولی د موږ اهل سنت والجماعت د پاره دلیل څه ده په دې دعوی باندې نو د یایي چې دلایل خو ما مر را مخکې تیر سیو یو دلیل دا و چې اجماع د امت منعقده ده په دې خبره باندې چې الله رب العزت متکلم په کلام سره ده او دویمه دا ده چې نه تواتر نقل له انبیاء علیهم السلام نه چې په طریقې د تواتر سره له دوی نه منقول وو دوی ویلې چې الله متکلم ده په کلام باندې نو چې کله د الله د پاره دغه صفت ثابت وو نو معلومه دا ده چې دا خو به حادث نه وي بلکې قدیم به وي او دغه کلام لفظي دا خو حادث ده نو معلومه شوله چې کلام نفسي دا موجود ده او د الله رب العزت د پاره صفت ده دلیل لپاره د معتزله و څه ده دلیل لپاره دی معتزله او دا دا چې کله موږ قرآن ته وکتل نو دا عبارت دا له کلام الله نه دا مشتمل ده په هغه څه باندې چې هغه له صفاتو او له علامو د حدوث نه دي لکه مثلا په دې قران کې تالیف راغلی ده مثلا په دې قران کې تنظیم راغلی ده مثلا په قران کریم کې انزال راغلی ده جملة واحدة اغا له لوح محفوظ نه سماء دنیا ته راغلی ده بل په دې کې تنزیل راغلی ده بیا له سماء دنیا نه تدریجا شیئا فشیئا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی ده او یا مثلا د عربی ده یا مثلا د مسموع ده یا مثلا دی معجز ده یا مثال تور بندې دی فصیح ده نو دا ټول صفتونه د سیدی چې هغه صفت د حادث دی پاره دي او قران خو تاسو یې چې دا کلام الله ده نو چې کله کلام الله مشتمل سه په علامو د حدوث بندې نو دا را ثابت سولا چې کلام الله دا به حادث وی قدیم بنئ نو شارح رحمت الله علی راغی او رد پوک بیا رسته ولګي د دویمه طریقې باندې بل رد پوک نو اول رد خو دا ور باندې وک چې صاحب دغه دلیل چې تاسو ذکر کوئ چې قران مشتمل ده په علامو د حدوث باندې قران مشتمل ده په صفاتو د حدوث باندې د تاسې دغه دلیل هغه خو حجت الزامی هغه په حنابله و باندې دا لا علینا ځکه حنابله د دې قائل دي چې دغه موجوده قران کریم الفاظ حروف او اصوات بلکې دا څه کوي چې د دې دغه دواړه وقایع او جلدونه سي ورته لګېدلې دي دا هغه قدیم دي نو دغه دلیل د تاسو خو په یغوی باندې دی یغوی د پاره حجت ده په موګه باندې خو دا حجت الزامی نه ده ځکه دا تاسو کومه علامه او صفات ذکر کړه دا خو د د کلام لفظي د پاره ذکر کړه موږ خو سه صفت د باری تعالی د پاره کلام اخلو اغا کلام نفسي اخلو کلام لفظي خو موږ نه اخلو نو لہذا د تاسو دغه دلیل اغا موږ ته نه د متوجه بلکې دا متوجه ده هغه معتزله ولره دویمه خبره دا ده چې د دوی د پاره خو لار د انکار د معتزله او د پاره ونه چې دوی له دینه انکار کړی وای چې الله تعالی متکلم نه ده ځکه موږ او تاسو ویلې چې تواتر دا مفید دی علم یقیني دا په یغه سرم ثابتو په اجماع د امت سرم ثابت و. د انکار د پاره خو د دوی لاره ونه چې ویلې وای چې موږ کلام نفسي نه منو. نو وی ویلې چې مان الله باندې چې اطلاق د متکلم راغلی دا نو د دې مطلب دا ده چې الله تعالی پیدا کوونکی د دې کلام دا په خپل محالو کې الله تعالی پیدا کوونکی د دې حروف او اصوات دا په خپل محالو کې چې هغه محل د دې عبارت د یا له لوح محفوظ نه یا عبارت د له نبی کریم علیه السلام نه او یا عبارت د له جبرئیل علیه السلام نه نو معنا دا سو چې الله ته چې متکلم ویلې سوي دي نو معنا دا چې د موجد لپاره د دغه حروف او اصوات ده ایجاد او خلق د دې حروف او اصوات یې کړی دا په خپل محالو کې صور او اشکال دې دې موجود کړي دي په خپلو محالو کې نو دې وجې نه الله ته متکلم ویلې کېږي دا نه چې متکلم دې وجې نه ورته ویل کېږي چې دا کلام دې د دې پاره صفت ده نو دی راغی په دې باندې رد وک حاصل دې رد دا دا چې نه دا خبره غلطه ده ولې وې دی وجنه چې مګیا یو متحرک بچا ته ویل کیږي چې له چا سره د حرکت قائم وي دا نه چې د حرکت معرض دی وجود ته راوستلی وي متحرک به هغه چا ته ویل کیږي چې دغه مبدا او حرکت د چا سره قائم وي دا معنا بنوي چې دی به موجد او پیدا کوونکی د دې حرکت وي پیدا کوونکی بندې هغه اطلاق او صدق د مشتقی ناراضي صدق د مشتقي او اطلاق د مشتقي هلته راځي چې کله له چا سره مبدا قائموي د هغه لپاره صفت وي نو موږ یو چې الله باندې چې کله حمل د مشتقي راغلی چې متکلم ده نو دا به الته سیوی چې کله دغه کلام او مبدل د سره قائموي د صفت وي پوهېدلی نو د دې وجې نه دوی چې دا خبره کوي دا غلطه ده ولې که چیرته دا خبره صحیح سي چې نفس موجود باندې مطلق دې دراسي نو الله تعالی دغه اعراض هغه پیدا کړی دی او کنه سوا د الله تعالی پیدا کړی دا بیاض الله تعالی پیدا کړی دا سفرت او حضرت الله تعالی پیدا کړی دي نو حالان کې په الله تعالی باندې د دې اطلاق کېدلی سي که ته یایې چې له دې وجې نه چې دی موجد د دې شیانو ده حمل د مشتقی راغلی بیا خو په کار دا ده والعیاذ بالله چې الله رب العزت ته اسود وویلی سي الله رب العزت ته احمر وویلی سي الله رب العزت ته اصفر او اخضر وویلی سي الی غیر ذالک حالان کې دا خو تاسو میای چې په الله تعالی باندې د دغه اطلاق نکېږي او سره لدینا چې د موجود د اعراض لپاره دا او کنه نو معلومه شو دا خبره چې تاسو چې دا خبره کوئ چې متکلم الله تعالی دی وجنه ویل کیږي چې دی پیدا کوونکی د کلام په خپل مح په خپل محالو کې ده د حروف او اصوات او د اشکال او صور په خپل محالو کې ده نو دا خبره د تاسو به بنیاد او غلطه خبره ده د موږ دلیل نقل ک د دوی دلیل نقل ک په دوی باندې په دوه طریقو سره رد وک تاسو په دې پوه شئ ذهن کې کېناسته څو خبرې وسولې درې څلرمه خبره مګو تاسو ویلې چې تمهید ال المتن ده تمهید ال المتن دا ذکر کړي چې معتزله او په اهل سنت والجماعت باندې شبهه کړي ده ویلې دي چې اهل سنت قرآن کلام الله ده کنه کلام الله ده خنو قران کریم خدا قران کریم خو عبارت ده د هغه کتاب نه چې هغه منقول ده په مابین د طرفینو د مصاحفو کې او نقلی په طریقې د تواتر راغلی ده او دارنګ مکتوب ده په مصاحفو کې او دارنګ مقروء ده بالالسن مسموع ده بالاذان نو سمع حادثه ده تلفظ حادث ده کتابت حادث ده نو چې دا ټول شیان حادث ولو بیا دا کلام الله قدیم لکم نسو په پیدل د یای چې اصل کې شی معتزله یو قوي شبهه ذکر کوله ماتن رحمت الله علی دا متن چې ولیکو نو دا جواب د لغه شبهه د معتزله ونه تمهید الی المتن ده چې غرض د ماتن له دې متن نه څه ده هغه جواب د لشبهې د معتزله ونه معتزله او شبهه څه کوله چې او اهل سنت تاسو قران کریم عبارت دی کلام الله نه بولې کنه نو قران کریم خو عبارت دی هغه کتاب نه چې هغه منقول ده په مابین دي طرفین دي دغه مصحف کې او دویمه دا ده چې دا مکتوب ده دریمه دا ده چې دا مقروء ده څلرمه دا ده چې دا مسموع ده سمع حادثه ده قرات حادث ده کتابت حادث ده نقل حادث ده نو دغه ټول سمات او علامو د حدوث نه دي کنه نو چې دا حادث ول نو بیا قدم دي لکم ان راغی تاسو چې کلام الله صفت دی باری تعالی دا او قدیم ده په شبهه باندې پوه شوي د راغی لدینه جواب وکم حاصل دی جواب دا ده چې صاحب موږ دا منو چې قران کریم دا منقول ده بین دفتي المصاحف دا مسموع ده دا مقروء ده خو لیکن دا دال د په هغه کلام باندې چې هغه صفت لپاره د باری تعالی ده دا دال ده او هغه مدلول ده نو صفت د باری تعالی د لپاره هغه مدلول راغلی ده دا دیغه نه تعبیر ده دا په یغه باندې دال ده نو د دې په قدم باندې خو موږ قول نه کوو مګر چې قدیم بولو هغه شی چې هغه باندې دغه قران کریم دال ده د دلالت ور باندې کړی ده نو لہذا په یغه کې بیا دغه علامه د حدوث ندی موجوده نو لہذا هغه صفت د باری تعالی قدیم ده او دغه قران کریم چې لفظي ده مرکب د اصوات او حروف نه ده خو موږ یې چې حادث ده نو لهذا د دوی هغه شبهه په موږ باندې وارد نه سوله مګر چې دته کلام الله وي د څو د ادنا مناسبت دی وجنه چې دا دال د پیغه باندې او هغه مدلول ده د دلالت دی وجنه په پیدل نو اصل کې صفت د باری تعالی د پاره هغه مدلول دی ده چې هغه کلام نفسیه ده او هغه قدیم ده نو لهذا حدوث د صفت د باری تعالی لدین نه لازمیږي نو د دوی د شبهه بې ځای شبهه ده اوس عبارت ته ګورئ څلور خبرو باندې پوه شوي یوې تعین د محل د نزاع وکړه په تحقیق المقام کې او دویمه دلایل د فریقین راوړله رد یې وکړه په معتزله وبندې بیا درېمه په بلې طریقې سره به د معتزله او قول نقل کړه رد یې وکړه او څلورمه تمهید متن ته کې خود چې دغه کلام د ماتن رحمت الله علیه دا جواب د یوې شبهه دی معتزلهونه وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم او تحقيق د خلاف په ما بين د موږ او د دوی کې هغه راجع د اثبات د کلام نفسي لره او نفي د کلام نفسي لره نو موږ کلام نفسي ثابتو او دوی کلام نفسيه نفي کوي و الا کچرته دغه محل د نظام متعین نسی فنحن لا نقول نو موږ خو قول نه د کړی په قدم دی الفاظ او د حروف باندې او دوی قول نه د کړی په حدوث د کلام نفسي باندې و دلیلنا ما مره دلیل دې مګه هغه دا چې مخکې تیر شوی ده چې ثابت ده په اجماع او په تواتر او نقل سره له انبیاء علیهم السلام نه انه متکلم چې دی متکلم ده ولا معنی له نس نسته معنا د دې لپاره انه متصف چې دا متصف ده په کلام سره ويمتنع او ممتنع ده قیام د لفظي حادث له ذات دی الله تعالی سره فتعین النفسي القدیمه نو معلومه شولا چې هغه کلام نفسي قدیمه ده و اما استدلالهما هر څه دلیل د معتزله و دا چې قرآن متصف ده په هغه شی باندې چې هغه له صفاتو د مخلوق او له علامو د حدوث نه ده چې عبارت ده له ترکیب او له تالیف او له تنظیم او له انزال او له تنزیل نه فرق باندې خو پوه شوي انزال جملتن واحدتن او تنزیل لګ لګ شیئن فشیئن نزوله و کونه عربيا مسموعا او يا کېدل د دې چې دا عربي ده، مسموع ده، فصيح ده، معجز دی الى غير ذلک من الصفات فانما يقوم حجتنا نو دا خو حجت قائمېږي په حنابلوو باندې لا علينا نه په اهل سنت والجماعت باندې لأننا قائلون ځکه موږ قائل يو په حدوث د لفظ باندې وانما الکلام بېشکه خبره په معنی قديمه کې ده والمعتزله لما لم يمکنهم معتزله چې کله د صحت ته رسېدلي وو چې د دوی دپاره ممکن نه وو انکار له کېدلو د الله تعالی نه متکلم ذهبو نو دوی جهاد کړی وو الی دې لره انه تعالی متکلم نو چې الله متکلم ده په دې معنا باندې چې د ایجاد او خلق کړی ده د اصوات او د حروفو په خپلو محالو کې او ایجاد د اشکالو د کتابت کړی ده په لوح محفوظ کې و ان لم یقرأ اگر که نه لوستل کېږي علی اختلاف بینهما په هغه اختلاف باندې په ما بین د معتزله کې و انت خبیر دارت پکې وانت خبیر، مخاطبه تاته خو معلومه ده، ته په دې خبر یې چې متحرک به هغه چاته ویلی کیږي چې له هغه سره به حرکت قائم وي، حمل د مشتقي به په هغه چا راځي چې مبدأ د هغه لپاره صفت وي ورسره قائم وي. لا من اوجدها هغه چاته به نه ویلی کیږي چې هغه ایجاد دغه حرکت کړی وي و الا یصح که چیرته دغه معنا سي نو صحیح بسی توصیف د باری تعالی په اعراض باندې چې هغه مخلوق لپاره د الله تعالی دی ځکه موجد خو یې ده کنه سوا چا پیدا کړی الله تعالی نو بیا خو په کار دار چې الله تعالی تاسو ته ویل شي د دوی په قول باندې او حالان کې دغه اطلاق خو دوی هم جایز نه بولي نو چې دا جایز نه سه متکلم په دې معنی بیا ولې جایز سه چې د موجود لپاره د کلام ده او د دې صور او د اشکالو ده په محالها خبره غلطه ده کنه والله تعالی والله او پروردګار تعالی عن ذلك هغه خو عالی او منزه د لدینا علوا کبیره په علو لوی سره ومن اقوا شبه المعتزله څلرم غرض ومن اقوا شبه المعتزله لقوی ترین شبه د معتزلونه هغه دا ده انکم متفقون چې تاسو خو متفق اهل سنت علا په دې خبره باندې چې ان القرآن اسمونه چې قران کریم اسم ده چې قران کریم اسم د لمانو قلا الینا لپاره د هغه کتاب چې موږ ته نقل شوی دا په مابین د هغه دوه طرفینو د قران کې په نقل متواتر سره وهایست وهذا یستلزم او دا مستلزم د کېدلو د لره چې دا مکتوب ده لیکل شوی ده په پاڼو کې لوستل شوی ده په زبو باندې اوریدل شوی ده په غوګونو باندې او کل ذالک او هر یو لدینا لعلامو د حدوث نه ده بالضروره بداهتنه فأشار الی الجواب نو ماتن د دې جواب ته اشاره کړې ده په دې قول سره، وهو دغه قرآن، الذی هو کلام الله، مکتوب هغه لیکل سوی ده فی مصاحفنا په دغه پاڼو د موږ کې بأشکال الکتابة وصور الحروف په هغه شکلو د کتابت او په صورتونو د حروفو سره الدالة علیه کوم اشکال او صور چې هغه دال دي په دغه کلام الله باندې خه محفوظ فی قلوبنا حفظ سوی ده په هغه الفاظو سره چه هغه په خیال کی راغلی دی مقروء بالسنتنا او لوستلی سوی دی په زبو د موږ سره په حروف ملفوظو سره چه هغه مسموع ده مسموع دی مسموع باذاننا او سمع سوی ده په غوږونو د موږ باندی په دغه الفاظ سره ايضا همدارنګ غیر حال فيها سره لدینا دا حال نه دی په دې مصاحب کې او نه په قلوب کې او نه په السنو کې ولا فی الاذان او نه په غوګونو کې بل هو معنا قدیم نه بلکې دا عبارت ده د هغه معنا قدیم نه چې قائم ده لذات دی الله تعالی سره یلفظ و یسمع تلفظ مربند کېدلی سي او سمایم کېدلی سي بن نظم الدال علیه په هغه لفظ سره چې هغه په دغه معنا قدیم باندې داله ده نو صفت د باری تعالی د پاره هغه معنی قدیمه او کلام نفسی ده او یادیږي په هغه لفظ سره المخیله چې هغه په خیال کې حاصل کړی سوی وي او لیکل کیږي په نقوش او اشکالو سره چې هغه وضع سوی دی لپاره د حروف الداله علیه چې هغه دلالت کوي په دې کلام نفسی باندې کما یقال لکه ویل کیږي ان النار جوهر مضیء محرق اوس د ور د پاره یو حقیقت ده وو پیدلې یو د دینه تعبیر راغلی ده تعبیر راغلی د جوهر المضیء نه پوه پیدلې دا اصوات او حروف دي او اصل حقیقت د دې هغه لفظ ده هغه مکتوب ده دغه سي کلام الله کم یو کلام نفسي معنا قدیمه ده حقیقت د دې کلام ده او یو هغه ده چې لېغنه تعبیر سوی ده دا خو موجوده قران کریم دا لېغنه تعبیر ده پوه پیدلې سبا ان شاء الله پر وضاحت به نورم کی کما یقال لك سړی وی النار جوهر مضيئون محرقنا یذکر باللفظ ذکر په لفظ سره وکي او ویل کی په قلم باندې خلکین لدی نه خو دانه لازمیږي چې حقیقت د نار هغه د لقبلې د صوت او د حرف نه وي نور تحقیق به ونه کې ولنه و تحقیق وکړي